الرحمن الرحیم ذهب الله بنورهم مولانا د وړاندې نه دی دا بحث کړو چې دا ذهب الله بنورهم دا جواب د لماری ټیک شوري او دا ضمیر الذی تراجع دی کته وی الذی ته خو سمیر صحیح نه دی دی وی دا حمل علی المعنى ټیک شو دویمه مسله دارا چې دی دا خبره کړې و چې دلته کې دا جواب روست ویل وی یا دا جواب دا جمله مستانفه را ام د د الباس اصل کې مولانا پرونم ما دا خبر عرض کړې و چې دا جواب محذوف دی نو اصل کې ځکه محذوف دی چې ارستو ذهب الله بنورهما دا د غمخ کې لما د پاره ځکه نشي واقع کېدل چې ما عرض کړو چې الذي کمانن جمع نشي کنه نو بیا بنورهم ورسره لګینا څنګه الذي کمانا جمع نشي نو بیا به نورهم ور سره لګي نو دیو جن نه لګي نو په خپل پته ولګیدل چې خمیدت نارهم دا خمیدت نارهم یې څه شی دی خمیدت دا جواب د چا دی دا جواب لما دی نو دلته کې نقطه مصححه او مرجحه دواړه د دې شته چې موږ څه شی وکړو دلته کې حذف اسناد د ذهاب اغا الله تعالی ته شعر اسناد د ذهاب ال الله تعالی دا الله تعالی ته یاد دې د وجنه چې دا کل به فعله دی یاد دې د وجنه چې دا اطفاء حاصل شعر به سبب خفیګن په سبب خفی سره یا په امر سماوی سره دا مولانا یو بل مسله هغه بل مسله دا را کنه چې د وړاندې نه منګه یو ترکیب وکړو د وړاندې نه منګه څه شی وکړو دا یو ترکیب منګه وکړو او اضافتم ګورا شوه دې ذهب الله بنورهم تا ذهب الله الله بوزي بنا بنورهم رانا ده دي الله بوزي ها بنورهم اغا رانا ده دي نو نسبت ته د اذهاب چاته شعر الله تعالی ته شعر اسناد د اذهاب چاته شعر الله تعالی نو که تاسو فکر وړاندې نه تقریبا دوه ترکیب وش یو خدای چې ذهب الله بنورهم جواب شي د لمه او دیم ترکیب که تاسو فکر دا وشو چې دا جمله مستانفه واقع شعر په جواب د سوال د چا کې یا بدل دی د جملې تمثیلیه نه داسې ویلیو او په دې دواړو تقدیرینو باندې دا ضمیر منافقانو تراجع دی او جواب څه شه دی محذوف دی جواب څه شه دی نو کچرته دا مسله شي بیا خو سوال نشته بیا خو سوال ولی هغه صورت کې چې دا جواب د لما شي نو بیا معترض وای چې دی الله ته نسبت والو شو ذهب الله بنوري اے مثلا مثال د دې په شان ته مثال دا چاره چې وره بل کړي نو چې هغه خلق ور بل کو هغه خلق ور څه شي کا یا پرې دویم تقدیر باندې زمين منافقان او تراجع لري خو ټیک ته غوښته مسله یې نشته خو مسله په هغه صورت کې راځي دا منافقان او تراجع علي شي کنه او هغه اول تقدیر رواغستل شي چې دا جواب د لمه نو دا هر کله چې جواب د لمه د هر کله چې خلکو ور بل کور او ذهب الله بنورهم علل مونږ شم نه پیږي یعنی په دې تقدیر باندې چې دا جمله مستانفه شي یا بدلې باسي شو خبره اوس د استفاره خو په هغه صورت کې چې دا جواب د لما شي نو بیا خو معنا ده فلما اضاءت ما حوله کله چې دی دا ماحول دا ور رڼا کې ماحول دی نو ذهب الله بنورهم الله رڼا سکی نو ذهب الله بنور ان الله تعالی نسبت والے شو الله تعالی نسبت نو دې د دې لپاره څه ذکر کوي یو څو وجه نسبت ته ذهاب الله تعالی تیار دي د وجنه دي چې اما اما لئن الکل بفعله دا ټول د الله په فعل باندې کیږي دا ټول کارونه الله په سبا باندې کیږي نو اصل کې الله سبب او سبب دی کنه دا ټول د الله تعالی دغه باندې کیږي کنه که ظاهری سبب بل سوکمی کنه خو دا سبب سبب بیا هم څوک دی کنه الله تعالی دی نو دا ټول به فعلی هی ټیک شو کنه او یاد دې د وجنه چې دا ادفاع حاصل شعر په سبب خفي سره په سبب چا سره یا دا ور چې مل شوی دی نو دا حاصل شعر په سبب خفي او چې کم چیزونه حاصل شي په سبب خفي دا قسم چیزونو نسبتونه چاته کیږي الله تعالی دې کیږي دعا او درې مدار او امر سماوی یا امر څه شي نو د دسه قسم چیزونو نسبت هم چاته کیږي او للمبالغه دی یار چا د وجنا د مبالغه د وجنا دا نسبت چې الله تعالی ته شعر نو دا مجازا الله تعالی ته نسبت شعر د وجر مبالغه نه ولذالک د دې د وجنا عدی الفعل بالباء دا فعل متعدی شعر بابا ذکر دا خبره د مقام کې یو فعل کې متعدی کیږي نو هغه به افعال ته واوړي متعدی کیږي یا به با سره متعدی کیږي نو دلته کې دا ذهب الله نه دا متعدی شعر خو بنورهم سره متعدی شوی دی بزو نورهم سره څه شی شی متعدی شوی دی په با سره او اذهب نه دی ویل شي ذهب الله بنورهم ذکر شی او اذهبن د ذکر شنه سوال لري چې بیا دا ولې نه ذکر کو دا د اذهب ولې نه ذکر کېده وای د اذهب نشو او دا په به سره متعدی شو ځکه په دې کې مبالغه را په دې کې څه شی ده کنه خلک وي ذهب السلطان بماله هغه سلطان ذهاب ک بماله یعنی متلبس د مال سره مال د ځان سره یا وړو نو ذهب الله بنورهم معنا دا چې الله تعالی د دې رڼا د ځان سره یا وړه نو ګوره دا ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم دا صيغه متعدی شوی ده خدا صيغه چې متعدی کیږي یو چې باب افعال ته واړه متعدی وشي او به مدار چې د باور سره لګي متعدی وشي خو دلته یو طریقې ته ترجیح ورکړل په بلې طریقې باندې یعنی باب افعال ته نه دی راوړلې او په با سره متعدی شی در پدې کې ډیره زیاته مبالغه ده دې کې زیاته څه شي ولذالک کر دې دا وجنه دا فعل متعدی شعر په با سر نه په حمزه سره لما فيها ځکه په دې کې معنا د چاره استصحاب او د استمساک ده په دې کې معنا د چاره استصحاب والاستمساک د استمساک ته یعنی اول حالت ته اوس رجوع کول هم نشي لکه خلک وې ذهب السلطان بماله اذا اخذه کله چې دا پیسې والی وما اخذه الله وامسكه کم شي چې الله واغه ته امساک او کفلا مرسل له دا غي خدای څوک لګون کې نشته ولذالک د دې د وجنه عدول شو د ذا اغه نه چې مقتضا ظاهر و الى النور رانا تا الى النور چاته رانا تا مولانا ذکر دا خبره دې مقام کې چې دوه قسمه لفظونه یو ته ویل کېږي ضا یو ته ویل کېږي نور الله قمر ته نور ویلی او شمس ته ضیا ویلی نو په ضیا کې زیاتوالی اپ نور خو مطلق رڼا ته وایي مطلق چاته وي نو ګونه فلما اضاءت ما حوله نو ذهب الله بضيائهم پکارو کنه ځکه چې مخکره تذکرہ د چاره د اضاءت فلما اضاءت ما حوله نو ذهب الله بضيائهم بی دویا ټکه پکارو کنه بی نور خو نو پکار کنه مخکې خو د ادوا تذکرہ ده کنه ولی بیا هم د آیات شریف کې څنګه ویلې شری بی نوری نه اشاره ده خبره تک دلته کې نه پی د ضیا شوی نو ذهب الله بی ضیاهم معنا ډیر رڼای الله بیل د لګه لګاشته او چې ذهب الله بی نورهم نو معنا من کل لجو ختم شي پوه شئ کنه ها نو بهر حال ولذالک د دې د وجنه دلته کې عدول شو ولذالک د دې د وجنه عدول شوی دی چاته عدول شوی دی د ځان هغه چې هغه مقتضا د لفظ وا ال نور رړاتا فانه لو قيل کچته ویل شوی ذهب الله بذوئهم نو احتمال لرد ذهاب بما في خا نو د دې د وجنه عدول شو د ځان الذي هغه چې هغه مقتضا د لفظ سوا الى النور رڼا ته فانه لو قيل کچرته ویل شوی ذهب الله بزوئهم نو احتمال لره د ذهاب د د بما فی الزوء ځکه په زوء کې زیادت دی او بقا دا غشي چې مسما کول شي څه شی نور یعنی نوري باقی دی او غ زیادت ختم شي حالانکه الله وی زیادت ختم شي کا غ رڼا من کل لجو ختم شي زه ونه لګې د هلال که چرته نفر چا شوی وي نو ما زو کې خو زیادت نو معنا نور باقی دی او زیادت سره ختم شي او غرض خو ازاله د چا ده عنهم د دین راسن الا ترى تنغور كيف قرر ذلك وقد بقوله وتركهم في ظلمات لا يبصرون څنګه الله تقریر او تاکید کو په دې سره وترکهم فی ظلماتنا لا يبصرون نو الله تعالی ذکر د ظلمات او وترکهم فی ظلماتنا هغه چې هغه عدم نور ته ویو بل انتماس بالکلیه چې بالکل محو شعر بل وجمعها جمع ذکر کفی ظلمات بل ونکرها نکرم ذکر کړه بل دا چې ووصفا بانها ظلمت چې ظلمت ته خو ظلمت خالصه ده لا ترای فيها شبحات اي فيها شبحات نشي لیدلې پدې کې دو شخصه دو چهره پکې لیدلې هم نشي دو چهره پکې لیدلې کېږي نه نو دلته کې ګوره څومره طریقې سره د دې تذکره وشو یو تذکره د ظلمت شو عدم نور دی بل دا غي د انتماس چې بالکل ختم شری بل دا جمع ذکر شو او دا کارنګ بیا ګوره نکرام ذکر شو بیا توصیف ته دی شو چې دا ظلمت خالص سره چې په دې کې دو شبحان او د سره دو شبح او دو شکلونه هغه پکې د سره لیدل کېږي نه نو الله تعالی څومره تاکید امیز طریقې سره